ابتدا د علم نحو کې څه ده دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې څه و یو عربي راغی او هغه د قران پاک تلاوت کوو او دا آیات مبارکات ان الله بريء من المشركين ورسوله دغه ورسول هو په ځای باندې ورسوله وي چې د تجار ورکې نو معنا فاسدېږي دغه معنا د آیات بتا جوړ شي چې الله بیزار دی د مشرکانو نه او د خپل پیغمبر نه عیاذ بالله دا معنا ده نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا نه رستا دا چې دا عربیت او دا د قران تلاوت دی هغه چې هغه په دې تلفظ باندې کیږي او وضع د قوانین وکړه او به دا اول دنیا د علم نحو کې ده هغه په دغه عنوان باندې کې کوته الکلم ثلاث اسم وفعل وحرف كل فاعل مرفوع وكل منصوب وكل مفعول منصوب وكل مضاف اليه مجرور یا دا غي نوستا ابو الاسود دو علي ته حکم وکړ چې دغه قوانینو تصویر او وضاحت او څوک دا واقعیا بیاینه د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مبارک وایي دا واقعا وشو او بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ابو الاسود د علی ته دا حکم وکړ چې وزن د قوانینو د نه دا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې دارالخلافت کې هغه کوفه و دا چې کله خلافت نو دارالخلافت کوفه و نو بیا په دې کوفه کې نشر شاعت او کوفه او بصره سره لېږي علماء را پاتې دل دیوای اخفش او بیا ورپسې هغه امام خلیل د دې قواعد او وضاحت وکړ او بیا په دې کې ډېر زیات ابحاث وشو نبی وجن علماء او دوه طریقه ذکر دي چې په نحو او صرف کې د دې په منځ کې اختلاف دی یو مسلک د بصرینو دی او بل مسلک د کوفینو دی نو دغه زمانه نه ابتدا د نحو سره په دې نحوه کې یو اهم کتاب دا کافیه ده کافیه مستحید د کافیه چې ده دا په خپل نوم ده د قبی جمال الدین ده او بنیت ابو عمر ده او نوم عثمان ابن عمر ده عثمان ابن عمر او مشهور په ابن حاجب باندې ده ابن حاجب د باندې توګي او د د دا ناسي او هغه یو حاکم او د واتا په هغه حکومت په دوران کې چې کوم هغه شاید محل ده اثر اثر باندې نو دی وجه نه ده مشهور په ابن حاجب باندې 570 هجری کې 1500 او یا هم هجری کې ده پیدا شوه ده او 646 شپږ سو شپږ کلوي هجری کې ده وفات شو اسنا مصر یو ښار دی باغی کې پیدا شوه ده نو دا کتاب لیکل دی کافیه چې دا کتاب ډیر اهم کتاب دی دا متن دی ډیر خلک راغلي دي سرور لیکل دي د دې متن وضاحت کړي تقریبا 300 شپېته شرک د کار کې نو د دې شروع نه د کتاب اهمیت معلومي چې دا څومره اهم کتاب دی د 300 شپېته شرک تنها په یو کتاب باندې کافیه کافیه کې د اخر کې تا راغلی دا دا تا کې څه خبرې دي یا خدای تعالی مبالغه د فرض دغه چې د مبالغې د فارسی معنا پیدا کی چې ډیر زیات کفایت کوي معنا مقصد پیدا کی چې سره دا وي او یاد کی په دغه د لپاره د علم نحو کې د علم نحو کې او د علم نحو مقاصد قواعد یو څو متون دي متون نه دي دا غډیر او مشهور دي او خلک دا وایي چې دا دړی یاد دي نو بیا پس د نور کتابونو ته ضرورت نه شاعر مې پنځه واړه راځم کړی دي او کافیا باشافیا تلخیص و کنز و حسابی این پنځ رايات کن چې شوی مولوی نجابی دا بیا باشا بیا تلقیس کند او صاحب دا بیا یو او شافعی دا د سر کتاب دی دا دوا تلقیس دا په علم بلاغت کې دی دا درې کم دا د فقه دی دا څلور او صاحب دا د اصول فقه دی دا څنګه کته یاد دي بسم الله الرحمن الرحیم دلته د کتاب په سر کې د بسم الله ذکر کړ چې نو ذکر سره هم هم خلکو په اعتراض کاوه او کې ذکر کړی دا هم خلکو باندې چې کوي اعتراض اعتراض دا وتی چې دا کتاب خو چې دی دا په نحو کې او مقصود په نحو کې کوم مرفوعات او منصوبات او مجرورات دي نحو کې دا خبره مقصود چې موږ دا او دا کلمه معربه ده دا مبني ده او چې دا معربه ده به دا یا دا مرفوع ده کله منصوب ده کله دې وجه مقصود په علم نحو کې مرفوعات منصوبات او مجرورات دي دا سوال کې چې مصنف علی رحمت جزا شروع کړی دا په مسائل د دې دغه کې شروع کړی دا او بسم الله کې نو ترک ته مقصود کړی دی او شروع په غیر مقصود کړی سم چې زموږ مقصود هغه پری کې چې مرفوعات او منصوبات او مذورات او شروع په څه کې کړی دا او غیر مقصود او دا جایز ده چې مقصود پرې دی او په غیر مقصود کې څه کوي جواب دا دی چې مصنف علی الرحمه دته چې د خپل کتاب افتتاح او شروع د په بسم الله الرحمن الرحیم کې کړی دا د د سوم جهات د وجه مختلفو جهات د غي د وجه نه د خپل کتاب آغاز او افتتاح هغه په بسم الله الرحمن الرحیم سره یو وجه خدا ده چې اقتداء د کتاب الله تعالی د کتاب الله په اقتداء کړی کتاب الله نه مراد قران پاک دی قران پاک کې د کتاب سر کې بسم الله الرحمن الرحیم دی تلته دا دی وجه نه کوم د خپل کتاب آغاز په سر سره کوم بسم الله وای په وجه دا ده چې عملا بالحديث حدیث باندې دا عمل سره حدیث باندې څنګه عمل کړی ځکه حدیث پاک کې راځي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي كل امر ذي بال لم يبدا بسم الله فهو افتى وازم هر هغه نه کار چې دا شروع په بسم الله باندې ونسي هغه لنډه بوچي دا معنا قليل البرکت په فارغ کې برکت دی وجنا د خپل کتاب افتتاح په بسم الله سره کړی واقتداء بسلف الصالحين سلف صالحین په څه د اقتدا کړی دا د سلف صالحین طریقه او داب دا او عادت دا چې کله هغه به یو کتاب لیکو نو سر کې به بسم الله الرحمن الرحیم لیکل نو دی وځي نه دمو لګي دا خپل کتاب په سر کې چې ولیکو بسم الله او ول اجابه شیطان د دې لپاره چې دا شیطان په دې سره ویل شي وای ځکه یو حدیث پاک کې راځي چې دا بسم الله سره وای ا نو په دې سره یذوب الشیطان کما یذوب الرصاص علی النار لکه با قلی یسرب چې په باندې ویل کیږي دغه شاته په دې باندې دا شیطان ویل کیږي نو د شیطان د ویل کولو د ختمولو لپاره د بسم الله ولې حصول تبرک او تیمم او د برکت او د تیمم حاصلولو لپاره د مصنف علی الرحمه خپل کتاب مسلک کې چې ذکر کړ بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم کې الله لفظ دی اسم لذات واجب الوجود مستدفع لجميع صفات الكمال دا نوم د هغه ذات لپاره چې واجب دي واجب نو څه معنا ضروري ضروري او وجود څه معنا چې د الله وجود د ذاتي کې په واسطه د غیر سره نه دی الله وجود چې دی چې هغه واجب دی او د الله په وجود باندې فنا او عدم اشیاء درې قسم دي یو واجب وجود یو ممتنع الوجود یو ممکن الوجود درې قسم ده واجب الوجود دا مرا چې وجود خامخا ضروري ده فرض واجب او وجود د هغه ذاتي وي او بل ممتنع الوجود ممتنع الوجود دا مرا چې دغه شی وجود په خارج کې بالکل ممکن نه لکه لا شی واخله لا شی او لا ممکن نو الله هغه ذات چې دا واجب اشیاء چې واجب ممتنع وجود او ممکن واجب وجود دا معنی چې شی دې ضروري دی او وجود هغه له ذاتی دی ممکن وجود او ممتنع وجود دا معنی چې وجود هغه په خارج کې ممتنع دی محال دی دا بعضی وایي چې دا کلمه په میراث ها مستقله کلمه ده دا د الله تعالی د لم یلد ولم یولد دی دا څنګه پیدا دی او دا څنګه چې پیدا او نو دی وتی نه دا اسم د الله تعالی هم نه د ثانه مستق دی او نه د دې د تشه او دا چې وایي چې دا مستق دی د الهنا دا مستقل ده تعالی الله یا له یا څه چې تاسو چې دا الہ الواسطه همزه حذف وسوا او دا غي په عوض کې چې راغله الف لام راغله او دا لام د په لام کې مضم سره چې څه جوړ شو الله دې ها الرحمن دا صفت اول دی د الله د پاره او رحیم صفت ثانی دی دا صفت مو ول په صفت یو صفت به حاله په صفت به حاله متعال به حاله هغه صفت ول کیږي چې د دلالت کوي په داسې یو معنا باندې چې دا معنا په خپل مضبوط کړه لکه ته وایې چې دا ان رجل عالم دا سره دا سره دا سره په خپل څه دی عالم رجل داسې سړی عالم عالم دی رجل داسې سړی ابو عالم اسلام سره رحمان کې مبالغه زیاته ده یا دا معنی چې دې زیات رحم کوم چې د دنیا کې هم مسلمان باندې هم کافر سره د پوتې مسلمان راځي او رحیم دا خاص تر اخرت پورې چې الله رحمت په معاشرت کې تر مؤمنانو خاص نه شاته یا بسم الله الرحمن الرحیم دا با حرف جر دا او دا اسم دا مضاف او مضاف الیه دا مجرور دی دا دا سره د مدین نه څخه کم دا مدین راځي چې څه وایي دا دا د ظرف متعلق وایي د دې متعلق په کلام کې موجود وو نو دا دا غفل مناسب عقار چې کوي او هغه ته د بسم الله وایي نو دا هغه متعلق او مناسب ورته هغه خپل متعلق ورته راوړي نو دا ابتدی او یا اشرعو دا د دې متعلق سره راو پر سره د فاعل سره د متعلق نه دا به به څه واقع چې جمله فعلیه هغه الکلمه لفظ نو چې عالم معنا مخرج شو هي اسم او فعل وحرف کلمه هغه لفظ دی چې واضح و ذکر دی لپاره دی معنا مفرد او هغه درې قسمه ده اسم دی فعل دی دلته اوس بیا سوال باندې چې دا مصنف الرحمه بسم الله ذکر کړه نو البته خو د بسم الله نه رسته الحمدلله رب العالمین هم ذکر دی او ذکر کړه چې ذکر کړه د مخالفت په کتاب الله سره وکړو بل مخالفت د حدیث سره او که حدیث کې راځي نبی له صلوات و سلام فرمایي کل امر فی بال لم یبدا بحمد الله فوقع وعظم هر هغه نیک کار چې دغه شروع د الله په حمد باندې چې هغه کې برکت دې وجه نه د مخالفت د چا سره وکړ حدیث او درم مخالفت د چا سره وکړ طلب صالحین سره وکړ د سلف او صالحین او تاب او طریقه دا وایند نه کار خلق کې هغه په کتاب ذکر او د هغه په سر کې وایي چې نو دا حدا غو ذکر کو د بسم الله نو مستحمد ذکر کو چې مصنف علی الرحمه دا هم دلته ذکر نه کړ ولې ذکر نه کړ به حتما لنفسه حتما لنفسه دا معنا چې د دلته عاجزي اختیار کړ او کسر النفس خپل لفظ ماتول او دا د توازو د پاره او د عاجزي اختیارولو د پاره مصنف علی رحمت الله ذکر کړی څنګه ان زما دا کتاب عاجزي څنګه وکړه زما دا کتاب کتاب نه لکه کتاب لا خوشاله زما دا کتاب دې کتاب نه لکه د سلف صالحینو او عبادت چې سره دی دی دې کې فاجي دي تر د عبادت سره نورم علود نه کو سره دي نه پس نورم سره کته شي دې کې خو عاجزي او انحزم د او انتصار د نه پس نه راځي موږ وایو چې دا ترک د حفظ وحي دي دا یو حمد دی و چې نه پریدي یره دا عبادت د نیکو نو بیا خو صحیح خبره ده چې دې سره علود نفس راځي او عاجزي انتحار نه حاصلې او یو د دې هیڅ څنګه حمد تفرید چې زما دا کتاب د کتاب نه لکه د سلف صالحین کتاب نه دغه حیثیت نه تفریدي او سوال په دا باندې دي چې د حدیث مخالفت وراغه کړه البته حدیث کې صفه ټکه راغله چې الله یو بدا عند الله هر هغه نیک کار چې دغه شروع د الله په حمد او د سپارښت او برکت دي نو د حدیث مخالفت کو پکې راغله نو جواب دا کو چې حدیث کې څنګه د الله یو بدا راغله یعنی هر هغه نه کار چې باغی باندې ابتدا په حمد سره وګوره ابتدا عامه ده هغه په لسان سره ای هغه په قلب سره ای او هغه په کتابت سره حدیث کې راځي چې نه کار شروع په حمد سره ولکه شروع خدا معنا نه چې پیلي شروع په حمد سره د چنتي چې په ځل کې د شعر وایي الحمدلله نو دیو جنا چې راشي چې دا د حمد ویلي نو عمل په دې باندې راغلی اصل باندې راغلی نو بیا سوال دی وایي ویسل دا وایي چې مصنف دا ابتدا ټکی راغلی دی او ابتدا عامه د کپل لسان سره د په جنان سره کې کپل کتابت سره نو بسم الله کې هم د ابتدا د خیر راغلی نو بسم الله کې باندې دا کار کړو لیکل به نه په خپل به بسم الله الرحمن الرحیم ویلو او بیا په خپل باندې الحمدلله په ویلو او بیا ستر نه د تفصیلی باندې شروع کړو الکلمه تو باندې سره ضرورت نو چې د بسم الله لیکل څنګه هلته په لسان باندې اکتفا کړې ده په حمد کې او په بسم الله کې په لسان باندې اکتفا وایدا بسم الله کې ذکر لیکل بسم الله ذکر لیکل او په بسم الله کې ذکر اکتفا په لسان باندې کې نه ده کړې ځکه چې په یو حدیث کې د بسم الله د کتابت حکم شو نو په حدیث کې راځي چې علامه یکتب کتابا فليكتب في اوله بسم الله الرحمن الرحيم یو سره چې تاسو له وخت دې کیتا تا نو په تاسو کې څه شی ورته ولیکي نو دی وجه نه دغه حدیث ته ولینا دا دا دغه کده د کتاب په سر کې چې ولیکو بسم الله الرحمن الرحیم ولیکو او په هغه بسم الله لسانی باندې قلبي باندې اکتفا ونکړه او په حمد کې باندې باندې